مولانا دا څه دوران دی ما دا خبره کړې و چې دا خلکو څو قسمونه یې دا درې قسمونه یې راغلي نو هغه یو قسم خو دې چې هغه ډېر زیات تکړه سړی او مجتهد او بل کس هغه متبي او درېم کس هغه لري چې سر سر نه وچتای ما کړ چې دا یایش زنیمن دا وسایت لا صحیح دا وسایت لا صحیح دا مستقله ذکر کړه او په زید هغه ما قبل په جواب کې ذکر نه کړه واجب الوجود دي ته چې ما يكون وجوده ضروري چې دا وجود سي ضروري او دا غره وجود د ټولو خلقو د وجود د پاره د ټول مخلوق د وجود د پاره علت تام او علت مستقل نه لکه الله سبحانه و تعالی وجود هغه د هغه وجود چې نه خو زمون خوشته هم نه کوي چې غورم نشي یو دا چې ممتنع الوجود یعنی دا غوړي بالکل منای دا وی مثال دا څه دی لکه شریک الباری او دا شریک الباری دا سره چې دا ممتنع الوجود دی یا واجب دی زمدار الله صفاتونه مخکې ذکر کړل چې الله تعالی صفاتونه وړاندې ذکر کړل نو دغه الله تعالی په واسطه دي صفاتونه باندې داسې شو لکه دې چې بالکل حاضر یا دې چې تګوري نو فیا واجب الوجود دا کلمه یا په کې د ذکر کار د نزاد بعید د پاره کې ځکه د حسب مرتبه الله تعالی چې شه دې بعید دی او ډېر لري نه نو فیا واجب الوجود کې کلمه د یا ذکر خدا را تمو آیا فیا واجب الوجود کې څه ذکر کړل ويا غايه كل مقصود ويا غايه كل مقصود او اي انتها د هر مقصود الله تعالی د هر انتها د پاره شي شری یو اي انتها د هر مقصود دار مقصود انتها پچا باندې کیږي په الله صلی علیه الصلاۃ دلته کې غرض د مفسر هغه صلات علی رسول صلی الله علیه وسلم وایي تاسو صلات د پر اوجه عقلی او وجه نقلی دواړو ویل وجه عقلی دار چې الله تعالی په غایت درجه را تقدس کې د په غایت درجه را تنقص کې او ذواته هایولانی او کمزوري او بغواشي د ماده کې او مادیات کې پټیو زموږ د الله سره سره نسبت جوړېدل نه شي دا نه موږ استفاده وکړو اپ واسطه د سید الکائنات را فهم موجودات شوه دا هغه زو جهته نه تل کوم تعلق لري په نه ګناونو کې دلته نسبت لري په بشریت کې نه معنا بشر مثلکم کې نور کله چې دوار کې مناسبت متدغره داغه په ذریعہ باندې موږ ته الله دین راغلی او دین د ټول نه لوی کرم او رحم د الله لري هغه یو ډالې پیش کوم غواړي په سورۃ الصلات والسلام او بلای کې ان الله ملائکته یصلون علی النبی یا ایو الذین آمنوا صلوا علیه وسلم تسلیما دا نقلی وجه ده نو د صلات کوي نو فرمای صل صلات دی په د معنی صلاتن په صلات سره او بیا را صلات هغه معناګان چې صلات په معنا د ثنا واغستل چې هغه ډېر معناګان دي سلو ټول یا لکه ټول نه لیا هر سوال جواب اته څنګه ځله ویل خدای نه خلک جواب کوي یو چې صلات نسبت الله ته چې په معنا د رحمت دي صلی علی معنا دا چې الله رحمت دی وره دا معنا دا چې صلات په معنا د حفاظت حفاظت د خیر کثیر بواخو دا ټول د سکی شامل دي نو صلات تی پر د څه صلات واجی غنا چې هغه برابرې غنا او د د نفع سره وتجازي عناو او برابرې د د مشقت سره پیغمبر چې څومره نفع مونږ ته را کړې ده دا غي برابر دي صلات په دې پیغمبر چې څومره مشقت کړل د دین په چلولو کې او د دین پر رسولو کې پیغمبر چې څومره مشقت کړل مهنت کړل د دین پر رسولو کې نو دا غ مشقت برابر دي په دمانه صلات هغه مشقت خو ډیر زیات دی کنه حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم ابلغ ما انزل الیک من لم تفعل فما بلغت نو دا ټول خبرې راځي او ما بنه مر ربک فحدث چې پیغمبر خو ټول ژوند دا دغه سلیف تو کال نه رسو چې کم ژوند دی دا دریش کاله دې دریش تو کالو کې بیا ناس نه دی بس دا دریش کاله بس سما د دین خدمت کړل دی نو دا غره دین خدمتونه دومره زیات دی وای د دې برابر دي په صلات مطلب دا چې ډیر زیات دي مقصود د کثرت صلواتو وعلامت باچا من اعانه چې دا مدد کړل قولن یک فعلن وقررت بیان او تقریر او تقریر کړي د د بیان تقریر په تقریر د خبرې منلې د نصرت او مدد کړي واعطنا علینا یا الله راته کې په موږ دای د برکاتونه او اسلک بنا برکات برکت ته وی برکت معنا زیادت ته ها انما وصله بنا مصالح کراماتهم یا الله تعالی ما او چاله منګه په غلارو د شرافتونو د دې کې وسلم علیهم وعلینا تسلیما کثیرا سلام دی په دې او په موږ تسلیما کثیرا په ډیر زیات سلامونو سره و بعد د بعدو نن سلام توګه باندې علما کرام آیا څو خبرې ذکر کړي یو دا ذکر کړي چې علت ته تصنیف ذکر کړي چې دا تصنیف زواله قومه او بیا دای له تصنیف چې دوی هغه ذکر کړي د دې سره علت ته تعین د فنم کې چې فن کې والے قومه او د دې سره سره دا غمتنه چې د کم وضاحت به کوي دا خوبيان ذکر کوي چې دا ترجیح بلا مراجعه رانه شي نو دیم چون کې دا سي دې ټایم کې د مصنف ته او کتاب لیکي نو چې کتاب لیکي نو د بدایي د تصنیف هم ذکر کوي د قران کریم دا یې صفاتونه هم ذکر کوي دا بعدو تاسو دا خبره پیژندل نه چې اصل کې دا عبارت ته کم نه مخفف ته دی او لوی متول عبارت نه مهما یکم من شیئن که چرته یو شی من الاشیاء پس د حمد او صلات نه نو فإن اعظم اعظم العلوم با مقدارا ارفع و شرفا دا به ابن تفسیر هی لكن المقدم حق فالتالي مثله مقدم حق دی شی من الاشیاء په دنیا کې شته نو چې شته نو ابن تفسیر اشرف و منارا دی اشرف او اعلام دی بیا دا مهما یکن نه ده مهما یکن هغه مهما یکن په ځای باندې اما ولاړ مهما د مهما په ځای او دا د یکون په ځای باندې رسته دا پای جزایه راغله نو مهما هغه اسم شر مبتدا به دغه په ځای باندې سی شعر هغه ما تاسو ته عرض کو اما او د اما د یکون و غیره د دې په ځای باندې رسته سی شعر هغه یو من دا ټول جمله کاټ شو خروست اکتفا په فاو شو فای جزایه باندې اکتفا شو دي ته اقامت اللازم مقام الملزوم فی الجمله دا مهمام کټ کا امام ذکر کا خرستم په اسم ذکر ته جواب وي او ورستو پای جزایوم رستو راوړه دلالت کوي په دې چې فعل شرط دلته کې کټ شوی دی نو دې ته وي اقامت لازم موجع الملزوم فی الجمله اقامت اللازم موجع الملزوم فی الجمله اقامت لازم په ځای د ملزوم باندې فعل جمله اوس دا قضیه شرطیه شو مهما یکم کيو شی من الاشیاء علم تفسیر با اشرفی مقدم حق تعلیم مثل سوال دا مهما یکون دا خو جمله شرطیه را شرطیه په دوه قسمه متصله منفصله دا نه منفصله دا نه متصله ده منفصله خو نه ده ظاهره ده متصله نه ده ځکه متصله کې حکم په اتصال سره شي لکه لو كانت الشمس طالعه فالنهار موجود دلته کې خو لزوم نشته یو شی من الاشیاء کې دل او د شرافت د علم تفسیر د دې په منځ کې سم ملازمه نشته لکه د لو کانت الشمس طالعه فالنهار موجود په منځ کې کومه ملازمه ده و او لزوم عقلی نشته خو البته لزوم ادعای ضروری دی لزوم ادعای خوشته کنه دا دعوا کړل که یو شی من الاشیاء په مقصد مکري نو علم تفسیر به ډیر اشرفي دا د دعوا کړنه دا لزوم ادعای شو دا شرطیه متصله شو لزوم په دغه نه دی عقلی لزوم په ادعای ضروری فإن أعظم العلوم اوس په دې سره دی مولانا اعظم العلوم یعنی د دې علم د علم تفسیر په کوم کې چې تصنیف کوي نو د دې تذکرہ کوي چې دا د ټولو نسی شعر اعظم دا د ټولو نسره علم تفسیر اعظم ذکر اعظمیت ته یو شی هغه په دې سره کې چې معلوم د دې تبا ګوري او موضوع د دې شی معلوم تبا ګوري او دا قرانګي د دې شی چې غرض ته به ګوري غرض او غایې دې ته به ګوري نو موږ چې دې ته وګورو نو کلام الله موضوع ده تفسیر ا کلام الله داغه نو چې ته موضوع نشته معلومات تری مراد د کلام الله داغه نه غټ معلومات نشته غایه د سعادت ته دارې نه ده نه غټه غایې نشته نو چې معلومات هم غټ موضوع هم غټ غرض او غایې هم غټ خدای علم هم پکې نه وي او غټ علم دی نو دا علم ډیر لوی علم دی دا وړو کې علم نه دی نو فرمای فإن اعظم العلوم ډیر چت علوم نه په اعتبار د مقدار سره اشرف شرافن اشرف په اعتبار د شرافت ارفع په اعتبار د شرافت سره و منار موضع د نار د وی خان اصل کې بدی بدا چې چل کو منار دا په اعتبار د دا شرف او منار تقریبا دا یو شی هغه شرف اوچت دی ته وي په اعتبار د شرافت ارفع او شرفت په اعتبار د لوړوالي سره شرافت سره په اعتبار د لوړوالي سره منار بدی به یو ځای کې ور بلو چې بلاري سبزي کنه چې بلاري سبزي نو چې هغه ته پته لګي چې دلته کې د لار د ستل لا د سینه تلې آیا څو غریبانان بچا دته ډوډۍ خوراک لپاره به ضرورت نو دا چې ور به سخیانو خلکو بالا نو اشرف ارفع منارا کوچت هغه علم تفسیر الذي هغه چې د رئیس تر ټول علوم دینیه ورأسها او د هغه رأس او سره دی او د مبنا د قواعد د شریعت د مبنا د قواعد د چا او د او اساس او د دې اساس ته قواعد د دې اساس ته مولانا یو خبره په ذهن کې کېدای شي دا ټول سيزونه علوم دا مفتقره محتاج دي تفسیر ته تفسیر ته محتاج دي کلام الله ځکه چې تفسیر د کلام الله دی او دا ټول چیزونه محتاج دي چاته کلام الله ته خو بعضی چیزونه ته محتاج دي به اعتبار الاعتیاد ول اعتماد او ثبوت دواړه او بعضی چیزونه ورته مختصر دي به اعتبار الاعتماد ول اعتیاد نه به اعتبار ثبوت ول اثبات لکه علم کلام علم کلام ته محتاج دي تفسیر ته او د اعتبار د اعتیاد او د اعتماد سره ته مختصر محتاج دي او په اعتبار د ثبوت او د اثبات سره ته مختصر محتاج نه وي اعتبار د چا سره ته محتاج دي دا نور چیزونه په تفسیر محتاج دي خو علم کلام ورباري بعض مسائل د علم کلام ور محتاج نه دي ځکه علم کلام کې خدای الله د وجود نه بحث کیږي او د الله د صفت نه مثلا د متکلمون کلامون نه کیږي نو چې د الله کلام نه مني نه به قران ته ومني الله وجود نه مني قران به څنګه ومني ولې بهر حال اگر کدا قسم مسائل د اعتبار ثبوت او اثبات کو محتاج نه دي تفسیر ته تفسیر دې ته محتاج دی خو بیا اعتبار اعتماد ول اعتیاد خو بیا مختصر دي چاته کنه تفسیر ممنا در قواعد ور شرع قواعد من قاعده رسل زره مې ویل لا یلیق لایق نه لتاعته لتناول د دې د دې لپاره لایق نه ده تناول او تصد تعرض د تکلم فيه په تفسیر کې الله مناغتو برا فی العلوم فاقا چې هغه چتی په علومو کې په نور اقران یعنی په خپل اقرانو اقرانو کې په علومو کې ډېر چتی په علوم دنیا کې ټول کې په اعتبار د اصول د فروع ټول وفاق فی الصناعت العربیه د چت شی په صناعت عربیو کې په فنون ادبیو کې به انواعها سره د دې د انواعونه د دې چې کوم انواع دي په صناعت عربیو په فنون ادبیو کې هغه دولس علوم دي چې پای کې څه شي د تکړه نحوی او صرفی او د ټول چیزونو کې دي څه شي د علم لغتي علم شعر شاعري او په دې ټولو امور باندې دې صحیح طریقې سره وي ولا تعالی مو حدیث نفسي او ډېر کرتا وې زما په نفس کې دا خبره تیرېدله بیان وصنف فی هذا الفن چې تصنیف کوم په دې فن کې کتاب باندې یو کتاب چې هغه شامل علی صفوه ما بلغنی پس صفو صفا واغه چې ما ته رسیدلې دا زما د صحابه کرامو نه د علماء تابعین نه او دا غینه چې لاندې کم دي من السلف الصالحین د سلف الصالحین نه او ویان تبي دې به مشتملی زما پړه کې دا تیرېدله چې د کتابو لیکم کې مشتملی علی نکتن بارع هغه نقطو چې هغه بارع نکت جمع د نقطه تون ده نقطن ویل کېږي البحث فی الارض پزمکه کې لرګې وهل هغه د څه ویل کېږي دا نقطه تون او عام توګه باندې دغه وخت کې دغه پزمکه کې لرګې وهل دا سببي د استخراج د راوخلو د یوې دقیقې او د باریک شي دا سببي نو چې دا سببي نو باریکو نقطو ته باریکو مسلو ته نقطه وي دا تسمیه مسبب ده به اسم سبب سبب سو کی د ازمکه چې ډکه وحل دا سبب یو خبر را وختلون دا مسبب نو هغه سبب دی دا چې نه مسبب د دې ته نقطه وای دا تسمیه مسبب ته ورکړه په اسم ده باریا په معنا د فائقه باغه لطائف په معنا چغه رایت دي یعنی عجیب دي استنبطها انا را وکل ما زمانه مخکې من افاضل المتاخرین د غره متاخرین نه اماثل المحققین او افاضل د اکابر محققین نه او ویارب چې اظهار کې او ماوی ویارب چې زده کتابو لیکم چې په دې سره اظهار وشي د وجوه د قراءات او مشهوره او ماضیونه چې منسوب دي ها ال الائمه هغه ائمه او تجارت ثمانیه مشهورین دي هغه ائمه چې کوم ائمه ثمانیه مشهورین دي کما هغه نافع دی ابن کثیر دی ابو عمر دی ابن عامر دی او عاصم دی حمزه او کسائی او یعقوب خضرمی نو دا کسانا دا هغه ودی او ما سوا د دینه چې کوم دین هغه به شي هغه با شواز او شاذ دي هغه شواز چې کوم مروی دي دا قراونه چې هغه معتبرین دي الا تمرا خبره ده چې قصور ان قصور بذات اکموال د استاد او سامان زما یو ثبتونی زما مشغوله کوله معنی له اقدام د اقدام نه زما مخکې کېدل نه شم ويمنعني زما نه کوله معنی الانتساب د دریدل نه په دې مقام کې حتی جماعت ظاهره شو په استخاره نه هغه چې هغه باندې خالص شه او زما عظمه تمما قص کړو په زما قسم زما هغه عزم ور باندې څه شیو هغه تسلیم کړو یعنی زما عزم چې پختګي په کوم شي کړي وا هغه خبره ظاهره شو على الشروع په شروع کې ما پای کې چې ما اراده کړو او اتیان پاغ شي چې ما قص کړو په ناګین په حال کون زما چې عزمي کې یار داغه نه دا حال له په حال کون زما چې زبر نیت د دې کوم ان وسمیه زبر نم یکدم پس تراغه نه چې زې اتمام وکما دینه دا خبره ده معلومه شو چې دا خطبه ابتدائیه را بانوار التنزيل واسرار التاويل فها خبر ده انا ذا الان اوس شروع کوم په حسن د الله تعالی او به حسن توفیق یعقول اپ حسن د توفیق د الله تعالی زوی انا کوم الله موافق دې دار خیر الله موافق دې دار سوال ار سوال الله تعالی هغه صحیح ته ور کوي الله توفیق به هم کې دې سوره فاتحه باندې کې اوس هغه اسانو